باب کیف ينبذ الى عهد الى اهل العهد وقوله واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء یو قوم سره تاسو معاهده کړی ده د جنگ نه کولو بیا داسې د نښو نه معلومه شوه چې دا قوم په دې معاهده کې دوکه کوي موږ سره تاسو وایئ چې دا واده و موږ ورماته کو نو څنګه به ماتوې طریقه یې څه ده نو د هغې طریقه دا ده چې جواب به ورولېږې حمله به پرې نه کوئ چې زمونږ او ستاسو معاهده وه خو هم دنه خطره ده او نن نه چې دی دا واده ختمه شو زمونږ او ستاسو معاهده ورته وایي نن نه ختمه شوه یا سبا نه ختمه شوه یا د بلې ورځې نه ختم شو داسې نه چې بس هلته خط خبر ورکې او خبر سره پې حمله وکړي کیف ینبذو نبذه یم بزم ام نبذه یم بزو معنا دي ویشتل واده ماتول کیف ینبذو څنګه به واده ورغورځول شي الی اهل العهد هغه خاوندانو د معاهدې ته تاسو چا سره معاهده کړې ده او هغه معاهده ورماتوي ورغورځوئ نو دا به څنګه غورځېږي وقوله او بل دا تفسیر د دې قول الله چې و اما تخافن من قوم الله رسول الله ته وایي چې په دې شرط که ته یریږې د یو قوم نه خیانتا د دوکې ستا خو سره معاهده شوې ده خو دو یریږې چې په دې معاهده کې ما سره دوکه ونکړي نو د اوس نه فنبذ نو ته وروغورځوه الیهم هغوی ته دا واده علی سوائن د سوا یو معنا دی برابر علا سوائن برابر چې تم خبرې اویم خبری مکمل ځنې خلق د سوا ان معنا کوي عدل په عدل او په انصاف باندې حدثنا ابو اليمان قال حدثنا اخبرنا شعيب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال حمید ابن عبدالرحمن وی ان ابا هریره رضی الله تعالی عنه چې حضرت ابو هریره قال هغه ووی بعثني ابو بکر اولیږه ما له ابو بکر په نهم کال د هجرت رسول الله صلی الله وسلم په خپله څه مسلې ورته وی حج ته لا نړو او اجیان یې ولیږل او د اجیانو د قافلې امیر ابو بکر صدیق که او ورته وی وی لاړ بشي او پس عرفات کې په مینا کې په مزدلفه کې اعلانونه به داو کې چې زمونږ د کم کافرو سره معاهدې وي او په غلطه طریقو باندې دې حجونه کول هغه ختم د نن نه پس به نه بیا څوک مشرک حج ته راځي نه به څوک چې دی د بیت الله طواف څوک په بربنډه کوي ابو بکر صدیق بیا په میدان د مینا کې یو مو لیږه چې دې علاقه باندې ته اعلانونه وکړه بل یې ولیږه چې دې علاقه باندې ته اعلانونه وکړه ابو حضرت ابو هریره هم یو علاقې ته ولیږه چې دې علاقې ته ته اعلان وکړه قال ابو هریره وی باسنی ابو بکر ولیږه ماله حضرت ابو بکر فی من په هغه چا کې یؤذنو چې هغه به اعلان کو یوم النحر پر ورځ د غټ اختر بمنا په منا کې په منا کې ابوبکر صدیق ډیر خلک ولیږل یو خوا بل خوا چې اعلانونه وکړي په هغه اعلان کوونکو کې زمومه او اعلان د سو لا یحج بعد العام چې حج دې نه کوي پس د دې کال نه لا یحج بعد العام حج دی نه کوي پس د دې کال نه مشرکون مشرک بیا به مشرک سړی که زمونږ ورسره معاهدیم دی هغه ختم شوي هغه دی بیا نه کوي ولا یطوف بالبیت او تواب دی نه کوي د بیت الله عریانون بربند پخوا به دوی توافونه کول په بربنډه به کول نو دا دوه اعلانونه دی چې آینده دپاره به بیا په بربنډه څوک طواف نه کوي او نه به بیا چې دی مشرک سړی راځي او حج به کوي یوم الحج الاکبر داسې الله قرآن کې وایي چې د خلکو ته اعلان وکړه خو دا کله ورته ایران وکړه په ورځ د حج اکبر هلکه دا حج اکبر څه ته وایي نو دوی وایي امام بخاري وایي و یوم الحج الاکبر او ورځ د حج اکبر یوم النحر هغه د اختر ورځ ده یو حج اکبر شو یو د ورځ د حج اکبر نو روز د حج اکبر هغه د اختر روز شوه نو ابوبکر صدیق هم د دغه قرآن مطابق په روز د اختر باندې د اعلان کوونکي ولیږل وی دی حج ته د حج اکبر ولی وی خو حج شو کنه نو د حج اکبر وته ولی وی وی د هغې وجه دا ده چې عمرې ته دوی حج اصغر وی نو چې عمره حج او وړوکی حج نو د دې وجه نه دا بل څه شی شو دا حج اکبر شو و انما قیل او یقینا ویل کیږي دی ته الاکبر او اکبر حج ته خلک وی حج اکبر وی من اجل قول الناس د وجه د وینا د خلکو نه چې الحج الاصغر هغه عمره نه ده رینزه عمرې ته خلک څه وایي حج اصغر نو دا څه شی شو حج اکبر ښه دې ته هم وایي او یو حج اکبر عام علما دغه ته وایي یوم عرفه ته ځکه چې په ورځ د عرفې باندې د حج غټ کار چې هغه عرفات دی هغه وقوف په عرفات دی هغه خلک کوي زمونږ عوامو کې مشهوره دا ده چې د عرفې ورځ د جمعې شي نو دې ته حج اکبر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حجت الوداع کو نو په هغه وخت کې هم داسې عجیبه کار و چې عرفې ورځ هغه د دغه وه د جمعې ورځ وه فنبذ ابو بکر نو ورو غرزو ابو بکر فنبذ ابو بکر نو ورو غرزو ابو بکر الى الناس خلق تا فی ذلک العام په دغه کال په دغه کال چې کومې معاهدې وي هغه معاهدې ابو بکر صدیق د رسول الله په وینا خلکو ته ورو غرزولې چې بس ختم د دې وجې نه تاسو به وایې په دې باندې بیا د کافرو عمل وکړو که ونه کړو وایي په لسم کال د هجرت کال له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حج ته لاړ نو مقصې وشو نه بیا مشرک حج ته راغلی او نه بیا چې طواف په بربنډه وکړو فلم یحج نو حج ونه کړو حج عام حجت الوداع په کال د حجت الوداع آینده په لسم کال باندې بیا حج اونکو الذي هغه حجت الوداع حج فيه النبي صلی الله علیه وسلم چې حج کړي او پاغي کې پیغمبر علیه السلام په دغه کال بیا مشرک سړی دغه ترانغي حج ترانغي مشرکون مشرک دا مشرک راواله او دا د چا سره ولګوي فلم يحج داغه د پر فاعل کې حج اونکو په کال د حجت الوداع چا بیا حج اونکو مشرکون یو مشرک سړي باب اسم من سرنامک دی دا باب دی د ګناه د هغې چا عهده چې هغه معاهده وکړي او ثم د معاهدې نه پس په دا خپله معاهده کې غدر هغه بیا دوکه وکړي یو ځل د یو قوم سره معاهده وکړه چې زمونږ او ستاسو به جنګ نی هغې خوارانو د باندې ادبار وکړو او ته په ادبار کې په هغوی باندې حمله کې او هغه معاهده ماتې خدای دې کی که هغه مسلمانانی او خدای دې کی که هغه کافرانی ګناه د هغې چا عهده چې هغه معاهده وکړي او ثم غدره بیا په دې معاهده کې څه وکړي هغه غدر او دوکه وکړي وقول الله تعالی او بل دا بیان د دې قول د الله چې الذین عاهدت منهم الله د یهودو بد بیانوي دا یهود او دا بنو نظیر نه دي دا څنګه خلک دي الذین دا هغه خلق دی عاهدت منهم چې تا معاهده وکړه د دوی سره چې رسول الله صلی وسلم هجرت وکړه مدینې ته نو د دې یهودو سره معاهده وکړه ثم ینقضون او بیا دوی ماتوي عهدهم خپل واده فی کل مرت په هر ځلو ما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې یهودو سره چې معاهده وکړه د دې معاهدې نه پس بیا په احد کې او په نورو جنګونو کې دوی د کافرو سره امداد وکړه وسیلې ورکړي پیغمبر علیه السلام جواب ورته ورولیږه چې تاسو خو ما سره معاهده کړې وه زما دشمن ته هم دا وسلې ولې ورکړې وایي صاحب موږ پوه نه شو بیا به داسې نه کوو پیغمبر علیه السلام ورسره بیا معاهده وکړه چې معاهده وکړه د معاهدې نه پس بیا د بنو نظیرو مشران لاړل مکې ته او دا قومونه د مسلمانانو پسې روچت کړو هغه غزوې حذاب چې تاسو ورته وایي هغه ترې جوړ شو هغې کې هم الله کافرو له شکست ورکړه مسلمانانو ته کامیابي میلو شوه نو وی دا هغه خلق دی عاهد ته چې تا ورسره معاهده کړې وه منهم د دې یهودو نه او ثم ینقضون عهدهم او بیا دوی ماتی خپلې وعدې فی کل مرتن په هر ځل کې ګوره قرآن د وعدې د ماتېدو بد وی نو چې قرآن ورته بد وي نو خو معلومیږي چې معاهده ماتول دا ګناه ده څلور عادتونه دي من کن فیه هر هغه څوک چې وي دا څلور عادتونه فیه په هغه کې من کن فیه من هر هغه څوک کن چې وي دا څلور عادتونه فیه په هغه کې څلور عادتونه دي دا څلور عادتونه چې په چا کې وي نو کان منافقا خالصا هغه به وي منافق سوچه سوچه منافق به خالص یو دا دی من هغه څوک اذا حدثه چې کله هغه خبرې کوي نو کذبه دروغ وي خبرې کوي دروغ وي اوس دروغ ګناه کبیره ده او ګناه کبیره دا د مسلمان خوی نه دی عادت نه دی دا د منافق کار دی یو دا نښه اذا حدثه چې کله خبرې کوي نو کذبه دروغ وي و اذا وعده او چې کله دی واده وکړي نو اخلفه دې څه کوي د وعدې خلاف کوي وګورئ واده وکړي او بیا په واده کې دوکه او خلاف کې دا کار د چا دی دا د منافقانو دی او د منافق کار چې ته کوې نو هغې کې ګناه وي که نه وي ګناه پکې وي چې کله واده وکړي نو اخلفه دې خلاف کوي و اذا عاهد او چې کله دې د چا سره خیر ده خو ده و اذا عاهد کله چې دې معاهده وکړي نو غدره بیا دوکه کوي دریشو و اذا خاصم او چې کله دی چا سره جګړه کوي دا سخته ګناه ده هلکه خو دا زما دی او دا ستا دی او که وار سره کاږه نو دی پکې کنځل کوي ستا د مور داسې او ستا د ښځې داسې او ستا د لور داسې او پښتانه خو بیا نه کوي نو ایزا خاصما چې کله دی جګړه کوي نو فجره دی بیا بد رد وایي کنزل کوي دا سلور خویونه دي چې دا په چا کې وي نو هغه خالص منافق دی من کانت فیه هر هغه څوک کانت فیه چې وي په هغه کې خصلتون یو عدد منهن د دې درېونه د دې څلورونه یو سړی دی درې پکې نشته خو دا یو عادت پکې دی نو کانت فیه وی به په ده کې خصلتون یو عادت من النفاق د منافقت حتی یدعها تر دې پورې چې دې پریږدي ده د دې څه مطلب کم سړی چې په هغه کې دا څلور عادتونه نو هغه خالص منافق او کم سړی چې په هغه کې د څلورو کې یو عادتي نو هغه کې یو خصلت د منافقت وی دلته استادان وی مراد د منافقت نه منافقت عملی دی د عقیده منافقت نه چې هغه عقیده کې غلطې او ایمان یې نی ما وی دلته عملی یعنی عمل عمل د چا دی د منافقو دی دیا ځای خیال لري نور په دې باندې کافر کیږي نه لیکن دا دی چې اکابر وایي چې تاسو خیال کوئ نظر کوئ په دې خلکو ګورې مؤمن به تاسو داسې پیدا نه کې اگر که غټ بدعملی چې هغه کې دا څلور وړی یو سړی به داسې چې دروغجن به خو چې واده وکړي واده کې به خلاف نه کوي یو سړی به دروغجن وي واده خلاف به وي خو چې معاهده وکړي معاهده کې به غدر نه کوي یو سړی به معاهده وکړي غدر به پکې کوي خو هغه چې جنګ کوي دغه به نه کوي کنځلې هغه به نه کوي کم سړی چې هغه کې دا څلور شی نه نو اکابر وایي ګورې په ده چړا کوې او دا تجربه وکړي چې د ده به آخر انجام خرابي آخر چې دی دی چې د دنیا نه ځي ایمان به الله د ده نه نصیب کوي همداسې کافر به ځي حدثنا محمود بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن علي قال حضرت علي وی ځنې خلکو به وی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي ته خاص خبرې کړي دي او هغه خاص خبرې د ځان سره لیکلي دي نو چې علي خبر شو نو علي صاحب څه وایي قال عن قال علي ووی ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم موږ نه دی لیکلی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه الا القرآن مګر قرآن دغه قرآن مجید هم د رسول الله نه لیکلی دی او دا څنګه چې ما لیکلی دی داسې بل هم لیکلی دی داسې بل هم لیکلی دی او دویم وما فی هذه الصحیفه او هغه شی مې لیکلی دی چې هغه په دې کاغذ کې دی تاسو ویلي که نه ده سره یو کاغذ و د تورې په دا موټي کې به یې دننه ایښی وم وما او بل هغه شی مې لیکلی دی فی هذه الصحیفه چې هغه په دې کاغذ کې دي خلکو به وې په دې کاغذ کې څه دي نو یو دا د مخکې تاسو ویلي چې اسنان الابل د اوخانو عمرونه چې زکات کې به دومره عمر اوخ ورکې دومره عمر اوخ به ورکې او دویم دا دی چې پیغمبر صلی وی المدینه حرام علاقه د مدینه دا حرام ده الله پاک دې ته حرمت ورکړی دی نه به د دې بوټي وهې نه به د دې ښکار کوې مدینه منوره چې حرام دی او الله ورته حرمت ورکړی دی نو د دې حدود څه دي وایي په طول کې چې دی شمالا او جنوبا ما بین عائر په منځ د عائر کې الا کذا تر د دغه ځای پورې تاسو مخکې ویلي مخکې عیر راغلی او که خیالمو دلته عائر راغی د مدینې نه دې پلو تاسو چې عمره وکړئ او بیا واپس راځئ داسې نو چې داسې ځای ځای نو دلته یو غر راشي دې ته عائر وي یا عیر ورته وي د دې ځای نه د مدینې د هغه کوم مدینې حرم چې دی د دې ځای نه شروع شي نو داسې به ځای نو ځای به ځای به د احد شاته دلته یو غر دی سور وته وی دا غسوره پورې دا علاقه ده فمن احدث چا چې نوې پیدا کو په دې مدینه کې حدثا یو نوې پیدا کړی شوی شي مراد د نوې پیدا کېدو لندا دی چې دلته بدعت شروع کی مدینه منوره خو د سنتو مرکز دی او ته پکې راشي د سنتو خلاف پکې بدعت شروع کی او آوه یې ځای او ټیکانه ورکړه محدثا یو بدعتي ته یو بدعتي سړی دی او تا بدعتي ته په دې ځای کې ټیکانه ورکړه نو فعلیه وي دې په دې کس باندې لعنت الله لعنت د الله والملائکت او د ملائکو والناس اجمعین د ټولو خلکو لا یقبل منه قبول به نه کړي شي د هغه نه عدل ولا صرف مخکې صرف مخکې او عدل رستو دلته عدل مخکې دی صرف رستو دی عدل فرض ولا صرف او نه نفل وذمت المسلمین او معاهده د مسلمانانو واحدتون هغه یوه ده وروره چې یو مسلمان د چا سره معاهده وکړه دا چې دی نو په دې نورو مسلمانانو باندې هم د هغې پوره کول لازم دي و ذمت المسلمین او ذمه د مسلمانانو واحدتون یوه ده یسعا بها کوشش به کوي په دغه ذمې ادناهم معمولي د دوی یو غریب نه غریب سړی دی او هغه یو کافر ته امن ورکو معاهده یې ورسره وکړه چې زمونږ وطن ته راوړه زه دې ذمهوار یم ده ته څوک څه ویلی نه شي او که چا ورته ووې دی به هغې کې منډه او کوشش کوي چې دله خو ما ذمهواري ورکړې وه ها فمن اخفر چا چې واده ماته کړه فمن اخفر چا چې واده ماته کړه مسلما د یو مسلمان یو مسلمان دی د چا سره معاهده وکړه او په سرحد یې راواړو او دلته ته ورغلې او هغه د مسلمان واده دې ماته کړه هغه ته تکلیف ورسوو فعليه نو وي به په ده باندې لعنت الله لعنت د الله والملائکتې د ملایکو والناس اجمعین د ټولو خلکو لا یقبل منه قبول به نه کړی شي د هغه نه یو قسم عبادت صرف نفل ولا عدل فرض قال راوی وی وقال ابو موسی حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اسحاق بن سعید عن ابیه عن ابی هریره قال ابو هریره وی کیف انتم سحالت بیستاسو مومنانو ته وی سحالت بیستاسو اذا لم تج تبو چې کله تاسو نه راغونډوئ دینارا یو اشرفه ولا درهما او نه روپۍ د صحابه و زمانه کې مجاهدین علاقې فتح کړې نو چې فتح یې کړې دې کافرو سره معاهدې وشوې او دې کافرو به سالانه دا خراج او جزیه دا به راوړی مسلمانانو ته دا دنیا به را روانه وه خاص کر عراق دې علاقې به راوړي ابو هریره وایي داسې وخت به راشي چې دا غیر دا, دا غیر مسلم خلک نه دي دا به بیا تاسو ته جزیې نه درکوي نه به چېرته یو روپۍ درکوي او نه به چېرته یو دینار درکوي وایي کیف انتم څه حالت به ستاسو اذا لم تجتبعو چې کله تاسو نه راغونډوئ دینارن یو اشرفه په خراج کې یا په جزیه کې نه راغونډوي ولا درهمن او نه یو روپۍ نه د تسوک یو روپۍ درکوي نه د تسوک یو دینار درکوي په جزیه کې یا په خراج کې فقیل له ابو هریره ته وویلی شو وکیف ترا ذالک ته څنګه وینې ده کائنا موجودون کې دا خبرې به څنګه موجودې شي چې دا غیر مسلم به دوی موږ سره معاهدې کړي دي د جزی او د خراج او دوی بیا بیا موږ له نه راکوي وکیف ترا څنګه وینې ته ذالک دا کائنا موجودیدونکې یا ابا هریره ای ابو هریره ابو هریره ورته وایي دا به داسې موجود شي چې تاسو به دی غیر مسلمو سره چې دا معاهدې مو سره کړي دي امیدګله ظلمونه شروع کړي د هغې خلکو به بیزتۍ شروع کې نو چې ظلمونه او بیزتۍ شروع کې الله به د دوی زړونه هم سخت کړي به درته الټه شي چې الټه شي درته به وایي جزیه نه درکوو ځای خپل کار کوي خراج نه درکوو خپل کار کوي هغوی به انکار وکړي او دا ولې انکار وکړه هلته تاسو ظلمونه کول قال ابو هریره وی ای او دا خبره به همداسې یي والذي نفس ابي هريره زما د قسمی په هغه الله چې دا نفس د ابو هريره بيده په لاس د هغه کې دی دا خبره زه کوم او دا د کوم ځای نه ثابتوم ان قول الصادق المصدوق د وینا د هغه پیغمبر نه چې هغه په خپله وینا کې صادق هم دی او المصدوق صادق هغه ته وایي چې هغه رښتیا خبرې کوي او مصدوق هغه ته وایي چې هغه ته بل رښتیا خبرې کوي کله نه کله خو داسې مثلا ته رښتیا وې خو تا ته ملګري دروغ خبرې کوي نه رسول الله صادق هم دی او دته چې کمی خبرې شوي دي د الله د طرف نه هغه ټولې خبرې هم رښتیا دي الصادق چې هغه رښتونی دی او المصدوق هغه ته رښتیا خبرې شوي دي د رسول الله د وینا نه زه ثابتوم څنګه ثابته نو هغه داسې ثابتوم چې قالو دې ملګرو ابو هریره ته ووی چې اما ذالک د سنت ثابته ده د رسول الله د کمې وینا نه ثابته نو قال هغه وی چې دې نه ثابتوم چې تاسو د دې غیر مسلمو سره معاهدې کړي دي او هغه معاهدې به تاسو ماتوي ظلمونه به کوي نو چې ظلمونه کوي دوی به هم درته کاږه شي تنتهکو ماتې به کړی شي ذمت الله وعده د الله تنتهکو ماته به کړی شي ذمت الله وعده د الله و ذمت رسوله او ذمه د رسول د الله دې غیر مسلمو سره تاسو چې کومې معاهدې کړي دي هغه معاهدې به ماتې شي مسلمانان به ظلمونه کوي نو کافر به هم راپاسي فیشد الله نو سخت به کړي الله قلوب اهل ذمه هغه زړونه د دې غیر مسلمو فیمنعونه نو دوی به منې کړي ما فی ایدیهم هغه مال چې د دوی په لاس کې نه به بیا خراج درکوي دا درته به وایي راپسې ګرځه او نه به بیا جزیه درکوي بابون دا یو بل باب دی دا یو بل باب دی دام د دا متعلقاتو د مخکینی باب نه دی چې معاهده وشي او بیا معاهده کې سړی غدر وکړي او مواده ماته کړي د هغې ګناه حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش قال حضرت ابو حمزه وی چې سمعت الاعمش ما واورېدل د خپل استاد اعمش نه دا لوی محدث دی قال اعمش وی چې سألت ابا وائل ما پوښتنه وکړه د ابو وائل نه چې حضرت شهدت صفین آیا ته حاضر شوی وی جنگ صفین ته د ابو وائل نه ما تپوس وکړ چې ته سفین جنګ ته حاضر شوی که نه نو قال هغه راته ووی نعم او سفین وی دا د عراق کې یو ځای دی عراق کې یو دریاب دی چې هغې ته فرات وایي د فرات په غاړه باندې یو علاقه ده صفین هغې ته وایي د سواد به زیر وایې په فی باندې به شت وایې د هغې به هم زیر وایې صفین دا ځینې خلک وایي جنګ صفین وته وی صفین وته ولې وی وی ځکه یو طرف ته د علی صف او بل طرف ته د دغو د معاویه دا صفین نه دی صفین دا چې کوم ځای کې جنگ شوی دی دې ته دغه وي غالبا سن سینتیس هجری وه سینتیس هجری حضرت علی رضی الله تعالی عنه د هغه فوجو د یو لک نه برو دسې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د هغه فوج راغلی هغه څه نوي زره اندازتاً چې اندازتا نو اوس د جنگ تیاری کیږي چې د جنگ تیاری کیږي دا سهل ابن حنیف نه دی دا د حضرت علی په مرګرو کې خو دی وړاندې کېده نه خلکو ته به نصیحت کو چې په جنگ کې شرکت مه کوې په جنگ کې شرکت مه کوې خلک را پاسېدل او په ده باندې تهمتونه ولګول چې ته تکړه نه یې او یریږي او داسې او داسې دی ورته وایي په ما تهمت مه لګوی په خپل سوچ او فکر تهمت ولګوی دا ستاسو سوچ او فکر غلط دی که حضرت علی سره دي مسلمانان دي که معاویه صاحب سره دي مسلمانان دي او تاسو سره جنگ کوی نو مسلمان به مسلمان وجني دا خبرې ورته کوي دا غالبا په سنسه تیس هجری کې دا جنگ شوی دی او تقریبا مړه څه د اویاو زرو نه بره په دې کې دغه شوي دي مړي نو نو جنگ ته خو حاضر شوی وم د جنگ سره بغیر لا بله وورئ فسمعتو سهل ابن حنیف ما واورېدل د سهل ابن حنیف نه دا صحابي دی یقولو د خلکو به په ده باندې تهمت لګاو که نه چې ته تکړه په جنگ کې حصه نه الی دا خو د حق او د باطل سره جنگ دی نو ما د سهل ابن حنیف نه واورېدل چې هغه وی نه زه د حق مرګتیا کوم دا د حق او د ناحق جنگ نه دی دا د مسلمانانو سره په خپلو کې دی د مسلمانانو یو د یو بل وینې تویږي په ما تهمت نه مه لګوئ په ځان ولګوئ اتهمو تاسو تهمت ولګوئ رایکم په خپل سوچ او په خپل فکر په ما تهمت مه لګوې څنګه ټیک د زه ډرپوک نیم جنګ کوم خو که جنګ ته لوړاندې شم نو په دې کې خیر نشته کله نا کله به جنګي تکړه به مې خو مخکې کېږي به ځکه نه چې هغې کې خیر نی ګوره په حدیبیه کې مسلمانانو صلح وکړه او هغه صلح کې ظاهر کې داسې و چې د مسلمانانو ذلت و دی وایي که ما جنګ کو ما کولی شو خو هلته موقع د جنګ ځکه نه وه چې رسول الله داسې وینا وکړه چې صلح نو هلته موږ جنګ ونه کو ځکه موقع د جنګ نه وه الله پاک هغې کې څونه خیر پیدا کو دلته موږ جنګ کو خو که موږ د جنګ نه رستو شو الله به دې کې هغه کې خیر پیدا کړي ها اتهمو رایکم تاسو تهمت ولګوئ په خپل سوچ او په فکر رأیتونی ما اولید خپل ځان یوم ابي جندل پر ورځ د ابو جندل حدیبیه ده په حدیبیه کې پیغمبر علیه السلام هم ناست دی د کافرو د طرف نه نماینده راغلی دی سهیل ابن عمر فی دغه کیږي صلح کیږي د صلح شرطونه بیانیږي سهیل پکې یو دا شرط لګی چې زمونږ نه کم سړی تا ته راشي اگر که مسلمانی مونږ ته به واپس کې په دې ځای باندې خبره کېده چې ګورو د سهیل ابن عمر زوی دی حضرت ابو جندل هغه را روان دی اتکړی ورته اچولی دی خپو کې او په دې زنځیرونو کې راغی او دا ځان یې راوغورځو مسلمانانو ته وی دونکم ما دروالی قبول کې سهیل ابن عمر وی چې دا اول شرط دی چې موږ د سره بیانو چې کم سړی زموږ نه تا ته راشي او موږ ته واپس کې دا به موږ ته واپس کې او کنې واپس کې موږ صلح نه کوو خیر پیغمبر علیه السلام ته الله ویلو چې ته د خلکو سره نرمي کوه د خبرو کې خیر دی پیغمبر علیه السلام دا ور واپس که هغلته هغه ابو جندل هم ډېر فریاد وکړ چې یا مسلمانانو زه بیا کافرو ته واپس کیږم په دې کې بعضې صحابه ډیر په جوش کې راغلل حضرت عمر صاحب په جوش کې راغی وروسته د هغې مسله ده سهیل وایي دا سهل ابن حنیف وایي زه په جوش کې رالم توره مې راواغېشته خو هلته د رسول الله وینا وه د دې وجې نه مونږ جنګ ونه کړو نو ما اولی د خپل ځان پروس د ابي جندل ریاسه په کار خو داسې وه چې داسې ویلې وې چې پروس د حدیبیې خو حدیبیې وی ځکه ونه ویله ستاسو حشه وی ابو جندل وی چې د ابو جندل راتلل او بیا واپس کول دا په مسلمانانو باندې ډیر ګران ډیر ګران تیر شوي او ډیر لوی غم و پې نو ځکه ورته وایي یوم ابي جندل ولو ولو استطیع او که زما دا طاقت وي ان ارد امر رسول اسلام چې زه رد کم امر د رسول الله لرددته ما به واپس کړی وي خو طاقت مې نو یو بله ورته وایي دې ملګرو ته وایي توره ګورې هر وخت کې د مسلې حل نه دی ښه کله به په توره باندې مسله حل کیږي خو کله په توره باندې مسله نه حل کیږي دی وی وما وضعنا اسیافنا عجیبه خبره کوي او مونږ نه دی ایښې خپلې تورې علی عواتقنا په خپلو سټونو لامر د پاره د یو کار یفزعنا چې هغه کار مونږ شرموي او هغه کار مونږ بیزته کوي الا اسهلنا بنا مګر دې تورو مونږ ته اسان کړی دی دا کار الی امر یو داسې کار ته نعرفه چې هغه مونږه پیژنو ښې پیژنو کله چې یو سخت نه سخت کاری او زمونږ د شرمېدو کاری خو چې دا تورې مونږ راغشتي دي او په تور هم دشمن ته ایښي دی دلته هم په اوږه ایښي دي او پسې روان شوي یو دې تورو دغه زمونږ ته دا سخت نه سخت کار حل کړی دی او هغه د شرم کار یې راغشتی دی او زمونږ عزت یې پې جوړ کړی دی نو دی وایي مونږ نه دي ایښې دا خپلې تورې په خپل اوږو باندې چې دشمن ته ور روان شو لامرن د پاره د حل کولو د یو کار یفزعنا چې هغه کار په مونږ سخت الا اسهلنا مګر دې تورو اسان کړی دی دغه سخت نه سخت کار بنا مونږ ته او دا سخت بوتلی دی او اسانتیا ته بوتلی دی ناکامیابی کامیابی ته بوتلی ده الی امر یو کار ته نعرفه چې هغه موږ ښه ګڼو یو دا نن نه دی نن که موږ توره راوالو او دا سخت نه سخت کار دی چې دشمن دی نو دا موږ ته ښه کوي نه ځکه چې زه راپاسم نو یا به ماله شکست کیږي زه مسلمان یم ابو وائل وی كنت بسفین زوم په سفین مقام کې یو طرف ته د علی صاحب فوج دی بل طرف ته چې دی دا معاویه صاحب دی فقام سهل ابن حنیف نو ادرید په دا منځ کې سهل ابن حنیف فقال وی وی ایها الناس ای خلکو په جنگ باندې تیزی مکوي په جنگ کلکوالی مکوي اتهمو انفسکم تاسو تهمت ولګوئ په خپلو ځانونو دا ووایه چې دا زما کم سوچ او فکر دی دا غلط دی ولې فانا کنا مع رسول اسلام یقینا و موږ کله ناکله به ستا وسي توره به استعمالې خو موقع موقع ته ګوره کله به توره استعمال نه کې په دا نه استعمالولو کې به خیري په حدیبیه کې موږ توره استعمالولی شوه خو چونکې وینا د رسول الله و نو موږ استعمال نه کړه وګورئ همدغه حدیبیه ریاض الله سبب د څه وګرځو د فتحې د مکې وګرځو فإنا كنا مع رسول الله اسلام یقینا ومنګه سره د رسول الله یوم الهدیبیه پر ورځ د صلح د هدیبیې کې ولو نرا قتالا او کچرې مونږه خلی دلی جنگ لقاتلنا نو موږ به جنګ کړی وي خیر دا سهیل ابو جندل راغی سهیل یې واپس کو هغه څه پر یادونه وکړو چې پر یادونه وکړو دلته مسلمانانو باندې دا خبره ډیره سخته شوه خاص کر عمر صاحب باندې سخته شوه فجاء عمر بن الخطاب نو راغی رسول الله ته حضرت عمر ځان پویی فقال یا رسول الله نو ده ووی ای د الله رسوله السنا علی الحق آیا موږ په حق نه یو وهم علی الباطل او دا قریش په باطل دي حضرت موږ مسلمانان یو بل طرف ته قریش دي موږ په حق نه یو دا کافران چې دي په باطل نه دي په ناحق نه دي فقال بله وی ولې نه وی ښه فقال دویمه خبره کوي الیسا قتلان فی الجنه آیا زمونږ مړي به په جنت کې نی که په میدان جنگ کې مونږ مسلمانان مړو شو مونږ به په جنت کې نه یو وقتلاهم فی النار او د دې خلکو مړي به په اور کې وي قال بلا وی ولې نه وی چې ښه حضرت مونږ په حق یو دوی په ناحقه دي زمونږ مړي به جنت کې او د دوی مړي به کافر په دوزخ کې نو چې دوی دونه سختی کوي نو دا موږ ولې ذلت قبلو چې داسې شرطونه ورسره منو چې هغه زموږ ذلت دی چې یاره زمونږ نه کم سړی درشي نه به مونږ ته واپس کوي او چې ستاسو نه کم سړی راشي او به درته مونږ نه واپس کو نو قال عمر ورته وایي فعلامه نعطي الدنیه نو په څه وجه باندې مونږ قبلو دا ذلت دا دومره ذلیله کیږو ولې دا سخت نه سخت شرطونه ولې منو موږ فعلامه نو پس وجه نعطي ذله من قبل الدنیا ذلت فی دیننا په دین زمون کې او بیا وی حضرت مونږ خو تیار راغلی یو جنګ له موږ به مدینې ته بیا واپس کیږو انرجعو ایا موږ به مدینې ته واپس ځو ولم یحکم الله بیننا او الله به فیصله نی کړې په منځ زمونږ کې و بینهم په منځ د دې کافرو کې حضرت موږ ته اجازه راکړه چې دا تور استعمال کو او چې د الله کومه فیصله چې هغه ښکاره شي قال یا ابن الخطاب رسول پاک وته وی ای د خطاب زویا دا نن چې څه کیږي دا د الله د حکم مطابق زه کوم ظاهر ظاهر صورت به د سی چې دا دغه سخت شرطونه ومنل خو په دې ټولو کې زمونږ فایده ده انی رسول الله یقینا زه د الله رسول یم ولن یضیعنی الله او الله به ما ضایع نه کي ابدا همیشه که ستاسو خیال و مخکې هم ویلي آینده به بیا هم ووایې چې د الله توفیق که نه د الله توفیق د سره شامل حالي داسې خبره وایي چې ظاهر کې به ذلتي اب الله ستا سبب د عزت وګرځوي نو دا شرطونه داسې وو چې ظاهر کې ذلت و لیکن که ستاسو خیال و بیا ابو بصیر تلی و که یادي درته مدینې ته هغه ابو بصیر یې واپس که بیا هغه واپس لاړ بیا د دې نه لاړه دی هغه د دغه ته هغه د دریاب غاړې ته او دا خلک به تلل هغه دریاب غاړې ته چې د قریشو قافلې به تلیا بیا وهلې نو د قریشو په خپله جرګه رالل رسول الله ته یې لمن ونیوله چې حضرت دا شرط دغه کې ختم کې په خپله بیا کافرو هغه شرط ختم که ښه نو ورته وایي ای د خطاب زیه زه د الله رسول یم او الله به ما ضایع نه کړي ابدا همیشه خیر د حضرت عمر غصه کې نه ناسته فانطلق عمرو دا د رسول الله خلاف نو ښه دا غ دیني جذبه وه او د دیني جذبې د وجې نه دې ځان پوهیي فانطلق عمرو روان شو عمر الى ابي بکر ابو بکر ته فقال له ابو نو دی عمر اوی ابو بکر ته مثلما پشان داغه خبره قال للنبي صلی الله علیه وسلم چې هغه وی پیغمبر علیه السلام ته فقال نو ابو بکر ورته وی چې انه رسول الله علی عمر په عمر الى آخرها د سر نه تر اخره پورې ټول صورت دا په یو ځای نازل شو دې نه دا معلومیږي چې صلح حدیبیه وشوه رسول الله مدینه په لو روان شو صحابه روان شو نو د حدیبیه او د مدینه په منځ کې دا صورت نازل شوی دی فقال عمر نو عمر وی اعتراض نه کوي ځان پوهیي چې حضرت حدیبیه څنګه فتح شوه دا خو ظاهر کې شکست معلومیږي فقال عمر نو عمر وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره او فتح هو ایا دا فتح ده نو قال نعم وی او ځکه چې صلح حدیبیه وشوه نو دا مسلمانان او کافر سره آزاد شو نو د مکې خلک کافر به تلل مسلمانانو له د هغوی په درسونو کې به کېناستل د هغوی دعوت کې به کېناستل په دې باندې په زرګونو مسلمانان دغه شو مسلمانان شو تاسو وی ګورئ چې صلح حدیبیه په شپږم کال د هجرت شوې ده سه یو نیم زر کسانو یو نیم زر نم کمو او په ډیر سوال مینتونو دا پیدا کړي ورالل بیا په وم کال د هجرت باندې خو پابندي وه چې بغیر د حدیبې نور کسان به عمرې له نځي په اتم کال د هجرت چې بیا مسلمانان راتلل د لس زرو نه زیات وو دونه مسلمانان بیا دغه شوي زیات شوي وو وايه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن عروة عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر قالت اسماء بنت ابي بكر دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ده او د حضرت عایشې بیبي خور ده خو دومره ده چې د سره میرنې خویندې دي ښه پلار یو دی او موریان یې سره بیل دي د اسما بی بی د مور نامه اوس به رستو راشي قتیله ده او د حضرت یشی بی بی د مور نامه ده ام رومان دا سره مور یعنی بیلی دی پلار سره یو دی د ابوبکر صدیق یو زوی دی عبدالله هغه عبدالله او دا اسما چې ده نو دا سره دغه دي ښه سکه رور او خور دی قالت دا اسما وی قدمت علی امی رال لمات زما مور د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته مال می مور راله وهي مشرکتون په داسې حال کې چې هغه مشرکه وه او دا کمه زمانه وه فی عهد قریش دا په هغه زمانه د معاهدې د قریشو کې چې قریشو د رسول الله سره په حدیبیه کې صلح کړې وه اذ عاهدو په هغه وخت کې چې دوی معاهده کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام سره و مدتهم او په هغه موده د دوی کې چې کوم هغه خاص موده موده وه چې هغه لس کاله په دې کې راله مور مې هم راله او ورسره د هغې پلار هم راغی یعنې زما مور او نیکه مې دا دواړه رال زما مور راله خو مع ابیها سره د خپل پلار د حضرت اسما بی بی د مور د طرف نه چې کوم نیکو د هغه نامه ده عبدالعزه عبدالعزه او دا دغه چې دا د لور نامه دا قتیله دا د اسلام نه مخکې په زمانه د جاهلیت کې ابوبکر صدیق دا طلاقه کړې وه خیر چې رالله ماله ما ورته دروازه بند کړه چې دا یو کافره ښځه ده او ماله راله نو زه هغې سره څنګه خوکم نو دا په منډه منډه لاړله فاستفتت رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې تپوس وکړو د رسول الله نه چې دغسې حضرت مور مې راغلې ده زه وله میلمستیا ورکم که ورنکم نو فقالت دی وی یا رسول الله ای د الله رسوله ان امی یقینا زما مور چې ده قدمت علی داراله ماته د مکې نه وهی راغبتون او هغه رغبت کوونکې ده د راغبتون یو معنا د شوق لرونکې خو یو معنی دی اعراض کوونکې حضرت ایمان نه روړي خو ما له راغلې ده د اسلام نه اعراض کوونکې ده افا اصلها آیا زه د دې سره سره رحمي وکم هغه د مور چې کم قدر دی هغه وکم نو قال نه رسول الله ورته وایي او سلیها وی که اوس وګورئ په معاهده کې خلک څه کوي په معاهده کې دی چې د اقاربو خپل خیال ساتي نو څنګه چې د یو کافر خیال ساتل پکاري نو پکارو چې د مسلمان خو په طریقه اولا باندې خیال وساتلی شي باب المصالحت دا باب دی د صلح علی ثلاثه ایام په درې ورځو او وقت معلوم یا په یو وخت معلوم دا وی چې صلح د چا سره کوې نو ورځې به پکې معلوموې که ورځې به نه معلوموې نو تاسو ته امام بخاري وایي که ورځې معلوموې هم صحیح ده که ورځې نه معلوموې هم صحیح ده که ورځې مثلا درې ورځې وایې هم صحیح ده کمه موده ذکر کوې هلکه زما او ستا به معاهده خو درې ورځې صحیح ده یا مثلا زما ستا به معاهدی خو مثلا یو کال لس کاله رسول الله په حدیبیه کې لس کاله ورسره ویلو د لسو نه زیاته معاهده امام شافعي صاحب وایي دا نه ده پکار حضرت امام صاحب وایي د لسو نه زیاته هم دا جایز ده نو دا باب دی د صلح د کافرو سره علی ثلاثه ایام په درې ورځې ګوره پیغمبر علیه صلات وسلام په حدیبه کې کافرو سره دا صلح وکړه که نه چې موږ به کال له عمرې له راځو خو درې ورځې به په مکه کې تیروو او د درې ورځو نه پس به بیا واپس ځو ګوره صلح په درې ورځو شوه چې درې ورځې به مکه کې تیرو او بیا به ځو او وقت معلوم یا یو وخت معلوم یو کال دو کاله درې کاله ان النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام لما اراد ان یعتمر کله چې هغه اراده وکړه د عمرې په شپږم کال بیا لاړه حدیبې ته په حدیبیه کې بیا چې دی نو لاره بنده وه رکاوټ پیدا شو چې رکاوټ پیدا شو بیا صلح وشوه په صلح کې دا خبره وه چې مسلمانان به سخت کال عمره نه کوي او کال له به بیا د دې عمرې قضا کوي خو چې قضا یې کوي هم طریقه یې دا ده چې درې ورځې به مکه کې تیروي د درې ورځو نه پس به ځي نو ارسل الی اهل مکه جواب یې ولیږه اهل مکې ته او یستاذنهم خبرې ورکوه هغوی ته چې داسې زه عمرې له راغلی یم لیدخل مکه چې رسول الله داخل شي مکې ته فاشترطو علیه نو دوی شرط ولګو په رسول الله باندې چې ټیک د عمرې له به راځې کال له خو د درې شپو نه به زیات نه تیرې الله یقیم بها چې دا پیغمبر علیه السلام به نوسي په مکه کې الا ثلاث لیال مګر درې شپې یو شرط ولا یدخلها او نه او دی به نه داخلیږي مکې ته الا بجلبان السلاح مګر په هغه تیکې د وسلې د شرط به دا چې تورې به وي خو تورې به په تیکو کې وي داسې نه چې تاسو راځئ او تورې میستې وي داسې نه موږ د جلوبان معنی کوو تیکې لیکن خپله معنی د دې جلوبان تیکې نه دی دا سړی چې په سفر ځي نو د سره داسې اوږد غوندې ګوډی وي اوږد د دې اوښ پړخ کې تړلي په دې ګوډي کې چابکه مي په دې ګوډي کې توره مي په دې ګوډي کې نور د استعمال سامان مي دقه ګوډی چې دا توره پکې خلک دي دې ته دغه وایي جلوبان مګر په هغه ګوډي د دغه کې د وسلې کې یو چې راځی درې ورځې به تېروئ او چې راننوځی نو تورې به په خپلو تیکو کې وي او بل دا دی چې ولا یدعو منهم احدا ولا یدعو او دی به نه رابلي منهم د مکې د خلکو نه احدا هیڅ یو کس داسې به نه کوي چې واپس ځي او زمونږ د مکې باشندګانو ته وایي چې هلکه ته هم راسره راځه دا بنی قال راوی وی فاخذ شروش رسول الله یکتب الشرط چې هغه لیک شرط بینهم په منځ د دوی کې انو فاخذ شروع شو او یکتب شرط بینهم او لیکه دا شرط په منځ د دوی کې چا لیکه علی ابن ابي طالب علی ابن ابي طالب خط را واغشتی شو پاس د فریقینو نامه لیکل کیږي چې دا صلح د چا او د چا ده فکتبه حضرت علی ولیکه هذا ما قاز علیه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه خط دی چې فیصله کړې ده په دې باندې محمد چې هغه د الله رسول دی دا یو جانب چې دا رسول الله سره دا پیغمبر علیه السلام د نامې سره رسول الله ولیکل شو نو قالو د سهیل او دغه مرګرو وی چې نه مونږ تا رسول الله نه منو لو علمنا که چېرې مونږ ته معلومه وي چې انک رسول الله چې ته واقعي د الله رسول نو بیا هم د مکې نه منې کولې ولې د عمرې نه ولې منې کولې لم نمنعک مونږ به ته نه وې منې کړې منې کول څه کې ولا بایعناک مونږ به تا سره دغه کړې وي بیعت کړې وي ولا خانو څنګه لیکل پکار دی وی دقسی ولیکه چې محمد ابن عبدالله دا هغه خط دی چې د دې فیصله کړې ده محمد چې هغه د عبدالله صاحب زوی دی هذا ما قاض علیه دا هغه خط دی چې فیصله کړې ده په دې محمد او چې هغه زوی د عبدالله دی فقال رسول الله ورته وایي ساده خلکو دواړه خبرې صحیح دي زه محمد ابن عبدالله هم یم او محمد رسول الله هم یم فقال نو رسول الله وته وی انا والله زه چې یم په خدای قسم محمد ابن عبدالله محمد ابن عبدالله هم یم و انا والله او زه چې یم په الله قسم رسول الله د الله رسول هم یم قال راوی وی وکان لا یکتبو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل نکول او د هغه نه لیکل د هغه د هغه کمال قال دا دغه وی راوي فقال لعلي رسول الله علي ته وی چې علي خلک په صلحو کې ګوره ډېر خیال ساتي ښه ډېرې خبرې پرېږدي خپل مخالف ته نو علي صلح راځي ټولې به خپلې نه مني نو علي ته وایي زه زما د نامې نه دا رسول الله ټکې روان که چې دونه لانجې جوړیږي صلح کې دونه خلک سختی نه کوي نو ورته وایي دا امحو روان کا رسول الله دا ټکی چې د رسول الله دا ټکی دی دا زما د نامې نه روان کا فقال علی نو علی ووی چې جړونکی شو چې والله په الله قسم لا امهوه چې زه به روان نه کم دا ابدا همیشه حضرت ستا د نامې نه رسول الله ټکې زه څنګه روان کم په خدای قسم چې همیشه روان نه کم طالبان سوال کوي چې رسول الله ورته امر کوي چې دا روان که دی بیا ولې نه روانوي دا خو د هغه د امر خلاف شو ستاسو حشوی علی ته دا معلومه وه چې رسول الله چې دا وینا کوي دا وینا نو دا عجوبا نه ده ریاضه دا مصلحتا ده او چې مصلحتا نو په مصلحتا کې ده دا داسې چې دی نو حکم منل داسې ضرور نه دي نو قال رسول الله ورته وایي ښځه چلو دا ټکی ماته وښایه چې دا رسول الله کم ټکی دی نو قال رسول الله وته وی فارینیه اوخایه ماته دا ټکې فاراه نو علی اخودو دا ټکی ایاه رسول الله ته چې دا رسول الله دا دی فمحاه النبی صلی الله علیه وسلم هغه روان که پیغمبر علیه السلام بیده په خپل مبارک لاس د دې مسلمانانو باندې ډیر بوج راغی ما وی کله نه کله په خبره کې خیری ښه ټینګېدل نی په کار الله تعالی د دې خلکو د زړه د خوشحالولو دپاره قرآن مجید کې راولېږل چې محمد رسول الله فلما دخل کله چې کال کال پس کال له رسول الله داخل شو مکې ته ومزل ایامو او تیرې شوې هغه درې ورځې کال لا په اووم کال د هجرت رسول الله بیا راغی د هغه عمرې دپاره عمرة القضا دپاره درې ورځې مکه کې و چې مکه درې ورځې تېرې شوې نو اتو علیا دا مکې خلک رالل علي ته او ورته وایي چې خپل پیغمبر ته دې ووایه چې بس وخت دې پوره شو وځه فقالو نو دوی ووې مور صاحبکه امر وکړه خپل پیغمبر ته فلیرتحل هغه دې کوچ وکړي زموږ نه فذکر ذالک نو ذکر کړه دا خبره علی علی لرسول الله صلی اسلام پیغمبر علی اسلام ته چې حضرت د مکې خلک وی چې درې ورځې پوره شوې اوس زمونږ نزه نو فقال رسول الله وی بالکل سید نعم او بالکل او ثم ارتحل بیا پیغمبر علی اسلام د دوی نه رحلت او کوچ وکړه لاړل